ځکه که د الله تعالی د نوم بیا د بی راشي یو ځل راشي بل ځل راشي الله تعالی بر باندې غضب وکړي الله تعالی بر باندې لعنت وکړي بې ځای قسمونه کله الله تعالی په مقام د مدح کې ذکر کړی دي ولا تطع كل حلاف مهین هماز مشاین بنمیم چې زیات قسمونه کوي الله یې د هغې سره ملګرتیا مه کوه سورې قلم لسم آیات کې به هغه راشي نو سورۃ المائده کې وراشي نو لسم آیات کې یو کم نوی آیات کې وراشي وحفظو ایمانکم ځان د ډیرو قسمونو نه بچ کړئ هغه کې ډیر تفسیرونه دي خو یو مطلب یې دغه دی ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم مگر ځوي نمونه د الله تعالی عرضة لأيمانكم منکون کې ډال د پاره د قسمونو خپلو عرضه په عربی کې هدف ته وایي معرست مراد ده زه د غشي د غورځیدلو یعنی ته غشي ورولي ورولي ورولي او د الله تعالی په نوم باندې ورپټ کې نو د الله تعالی د نوم د خپل قسمونو د پاره هدف مګر دوی که یو سره ډس کیا نو یو نه خو درې نو هغه ولي نو ته چې خبره کې نو د خپل د خبرې د پاره د خپل قسم د پاره دی د الله تعالی د نوم ډال ګرځولې دی بس په هر خبر کې الله تعالی نوم ور مخته کې قسم کې پاره باندې ان تبرو د نیکی کولو نه او تتقو را تقوا کولو نه او تصلحو بین الناس او د اصلاح کولو نه په میان د خلکو کې د دې آیات دوه مطلبونه دي او زه تویم اسانه نور دا آیات د مشکلاتو نه دی اسان مطلب یو دا دی یو اسان مطلب دا دی ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې وایي د دې معنی دا ده دا درې کارونه نیک اعمال کول تقوا او پرهیزګاري کول او د مسلمانانو په منځ کې صلح راوستل اګر که دا درې واړه کارونه د خیر دي او ډیر بهترین کارونه دي خو لیکن د دې درې واړو کارونو د پاره هم د الله تعالی نوم زیات مه استعمالوه بس هر د نیکۍ یو کار کې قسم په الله زه مانځه ته ځم ماسپښین قسم په الله چې سلام مې وګرځاو بیا تلاوت کوم قسم په الله چې تلاوت مې وکړ نو بیا د مسلمانانو سره خیر ښېګړه کوم نو د دوه مسلمانانو روغه براولم بس په هر دا کارونه د نیکی قسم په الله زبا حرام نه خورم زبا حرام ویناګانې نه کومه نو بس نیک کارونه دي خو لیکن الله تعالی وای د دې په کولو کې هم زیات قسمونه مکوي زیات قسمونه مکو خو بس دا نیک اعمال کوه قسم به مکو کن نو مطلب څه شو ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې وایي هر کله چې دا درې کارونه د خیر دی خو لیکن ډیر قسمونه په دې باندې مکوي نو معلومه شوله چې کم کارونه د خیر نه دی او ته قسم کې هغه خو بیا ډیره زیاته لکه بس ته وایې چې قسم په الله زه به درس ته نه کینم نو دا خو بیا ډیر بد, خط... بد قسم دی یا ته وایې چې قسم په الله زه به د یو مؤمن مسلمان سره خیر ښېګړه نه کومه نو دا یو بد قسم دی بیا نو په دې خیر کارونو کې ډېر قسمونه مکوئ نو په بدو کارونو کې بیا په طریق اولا سره مکوئ دوی معنا او مطلب علما کرامو د دې آیات دا بیان کړی دی ان تبر و تتق و تصلحو بین الناس ډیر قسمونه مکوئ د دینه د نیکی کولو نه د تقوا کولو نه د اصلاح کولو نه په میند د خلکو کې بلکې په حدیث کې د هغې وضاحت بیان شوی دی هغه حدیث له راځمه نو دلته کې معنی دا شولای ته قسم کې زماری په الله قسمی زبر نیک کار نه کومه زماری په الله قسمی زبر تقوا پرېزګاری نه کومه زماری په الله قسمی زبر اصلاح د خلکو په منځ کې نه کومه نو الله وی د الله نوم د دې لپاره ډال مګر دا چې ته د ګناهونو لپاره وګرځې دا سم کوه او په حدیث کې راغلی دی صحیح حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من حلف علی یمین چا چې یو قسم وکړه پرآ غیرها خیرا منها او دا غینو ته بیا بل خبره خخ کار شوله نو فل یاتی الذی هو خیر هغه کار دیو کی چې هغه ول غوړه دی پیدمن دی او پیدا دی او کفاره دی ورکی د خپل قسم نه نو که چا د قسم وک چې زه درس ته نه کینم نو درس ته کینی او کفاره دی خپل قسم ورکی که چا د سی ویرله چې زه د دوه مؤمنانو مسلمانانو په میند کې روغ نه کومه نو دا قسم خطا دی قسم کفاره دی ورکی او قسم بخپل مات کی چا د سی ویل چې زه جمعات ته مانځل نه ځم نو دا قسم خطا دی کفاره به ورکړي د قسم او خپل قسم به مات کړي ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم مگر ځوی نمونه د الله تعالی عرضتن منع کوونکی ډال لایمانکم د پاره د قسمونو خپلو ان تبرو د نیکی کولو نه وتتقو نو دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي وس اقسام او احکام د قسمونو قسم په درې قسم باندې دی یو ته یمین لغو وای عائشه رضی الله تعالی عنها عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما او دغه سی نور ډیرو تابعینو د یمین لغو تعریف دا کړی دی چې بغیر د ارادې نه په تادۍ سره الفاظ د قزم د انسان د خولې نه راوځي په تادی سره بغیر د اراده نه بغیر د نیت کولو نه د زړه قصد نه ده بلکې بی اراده په تادی سره د قسم الفاظ د خلې نه راوځي کله خلق داسې وي ته دې یو تپوسو کې اجازه سي ده لا والله قسم په الله داسې نه ده ته چا نه یو تپوسو کې چې دا کار خود سي نه دی شوی کنه داسې به خدا نه ته بلا والله ولې نه دقه سي شوی دی کنه نو والله بلا والله یا لا والله دا اوس الفاظ استعمال کی خو د زړه قصد او اراده دی پدې کې نه په تادی سره بغیر د اراده نه د خلی نه الفاظ د قسم راوځي نو په دې د دې حکم دار چې الله تعالی په دې باندې مؤاخذه نه کوي په دې باندې مؤاخذه نشته نه په دنیا کې او نه په آخرت کې بی اراده قسمونه دویم قسم د قسم هغه د قران کریم د آیات نه معلومیږي په حدیثو کې او دغه سی فقهای کرامو دغه وضاحت بیان کړی دی دویم قسم د قسم د یمین منعقده یمین منعقده دی توي هغه قسم چې دراتلون کې زمانه سره تړلې شوی زماری په الله قسم یزو سبا دا کار کوم بل ورځ به دا کوم یو میاش بعد به دا کار کوم دته یمین منعقده وای نو پاغي کې د شریعت حکم دار کاغه کار داسې وو چې د پرې خودلو او یو دینی کار نه نو بس په خپل قسم دې ټینګ پاتې شي بس کار دې نه کوي لکه یو سړی دا قسم وکړي زماري په الله تعالی قسم وي زه به بیا ګانې بجانې نه اورم نو دا قسم پوره کول اوس په کار دي که یا دا وایي زه بیا غیبت نه کوم نه دی کوي ځان دې بچو ساتي دویمه خبره او یا که کار داسې چې هغه کار د دیني او دته قسم کړی نو مخکې د هغې وضاحت بیان شو قسم به مات کړي او کفاره به ورکړي نو دغه طریقه شوله دریم قسم دی یمینی, منع... یمینی غموس غموس یمینی صبر او یمینی مصبوره او ته هم ویلی شوی ده په حدیثو کې دا دی ته وای په دروغ باندې قسم کول یو کار شوی ستانه خلک ته پوسو کی چې دا کار شوی ده کنه تا ته خپه تشتره چې هم دغه شوی دی ته تو قسم په الله تعالی باندې دا داسې نه دی شوی یو کار نه دی شوی ستانه څوک ته پوسو کی دا کار شوی ده کنه او قسم په الله هم دغه شوی دی هغه ته عام په بوختو کې په دروغ باندې قسم وای د دروغ قسم نو پاغي کې په کفاره کې خو اختلاف دی چې کفاره به ورکوي کنه به ورکوي فقهای کرامو پاغي کې تفصیل لیکلی دی خو پاتې شو ګناه نو دا ګناه کبیره ده عظیمه ګناه ده او یمین غموس د غمس نه الله تعالی به د دې قسم په وجه باندې په جهنم کې اورو منډي اور غوپه به کې په غوپه به تور کړل شي د جهنم په اور کې یمین غموس دی قسم دې د دروغو او غوپه ورته ورکړل شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الکبائر الاشراک بالله وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس د ټولو نه لوی ګناهونه د الله تعالی سره شرک کول د مور او پلار نافرمانی کول او یو مؤمن مسلمان په ناحقه باندې قتلول او په دروغ باندې قسم کول صحیح حدیث تیر بخاری بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من حلفا یمین صبر چا چې په دروغ باندې قسم وکړه لیقتطع بها مال امرئ مسلم دې لپاره چې د مؤمن مسلمان مال په هغې باندې حلال کړي ځان لپاره څه برخه مال پې واخلي قسم یې وکړه په دروغ باندې دا ځمکه زما ده دا غر زما دی دا مال زما دی په دروغ باندې قسم وکړه په دې باندې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لقی الله وهو علیه غضبان د الله تعالی سره په داسې حالت کې میلاو شي چې الله تعالی به ته ډیر زیات غوسی الله به ته ډیر زیات غوسی او الله تبارک تعالی فرمای ورسو و آیات راشی ان الذين يشترون بعهد الله و ايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره با بی ارادی قسمون استاسو باندې ولکه یؤاخذکم لیکن نسی تاسو لره بما کسبت قلوبکم په هغه عملونو او په هغه قسمونو سره چې کسب کړی دي زلون استاسو والله غفور الله تعالی بخنه کون کړي حلیم الله تعالی صبرناک دی الله تعالی صبرناک دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبد الله ابن ابي اوفا رضی الله تعالی عنہ وای و یو سړی په بازار کې ودرېده او خپل سودا یې پورته کړله یو شی خرڅاو او داسې ویلله چې خلکو دا په دې باندې غوښته خو ما ورنه کوه دې باندې ور کوم معنی دا چې دا ډېر اصلي شی دی خلکو رانه په زر روپۍ غوښتلی دی خو ما نه ورکاو یعنې دا پنځلس سوه دی او هغه د درېیو سوه وي خو دا خبره پکې ځکه وکړله چې خلک وایي چې یاره په زر باندې مې نه دی ورکړی خو معلومیږي دا چې دا ډېر قیمتي شی دی اوس یې په دې باندې خرڅوم نو دا غي مبارک کې د آیات نازل شو ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره دا سه قسم چې څوک کوي نو نبی عليه الصلاه والسلام دا غي مبارک کې دا و فرمایل چې د در لپاره به عیسی او برخه نه په قیامت کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې درې کسان داسي الله تعالی به تر قیامت پر ورځ باندې د رحمت په نظر ونه ګوري الله تعالی به سره خبرې مونږ کې سخت ترین عذاب به ورته الله تعالی ورکوي نو صحابي وای ابو ذر رضی الله تعالی عنہ وای ما رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل په من هاولای په قد خواب و خسرو دا خو تباہ و برباد شول د الله تعالی پیغمبر دا درې کسان کم دي نبی علیہ السلام راته و فرمایل المنان یو زباتنه کوونکی د چا سره خیر ښېګړه وکړي احسان وکړي او هغه خپل احسان پې بیا ځباتي چې ستا لپاره مې دا کړي دي ستا لپاره مې دا کړي دي دا خیر ښېګڼه مې درسره کړې ده او دا مې درسره کړې ده دویم والمسبل ازاره څوک چې خپل لنګ او پرتوګ یې ښکته کړی چې پنسې پکې ښکاره نه وي بلکې پټې پکې او دریم والمنفق سلعته بالحلف الکاذب په دروغ باندې خپل سودا خرڅول دروغ قسمونه وکي قسم په الله دا شی په دې باندې والله غفور الله تعالی بخنه کوونکی دی حلیم صبرناک دی للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعه اشهر فإن فاو فإن الله غفور رحیم په دې آیات کې د د دې آیات نو واخله تر د 201 درشم آیاتونو پورې مسله طلاق بیانې او دا لسم امر دی د امور د تدبیری منزل نه مسله د طلاق د طلاق شرعي مسائل او احکام نو په دې آیات کې مسله د اله بیانی اله د اله تعریف په حکم بیانو او بیا مخې ته ځو اله په شریعت کې دې ته وایي چې یو سړی د خپلې زنانه نه قسم وکړي چې زه به دې زنانه ته نه نږدې کېږم څلور میاشتې یا د څلورو میاشتو نه زیات او په کم کې بیا اختلاف شته دی بنابر اختلاف اقوال اختلاف پای کې شته دی زه به دې ته نه نږدې کېږم نو که په څلورو میاشتو کې دننه دا خپل زنانه ته نږدې کته وکړه جما یو سره وکړه یو ځای شو او یا بالقول که معذور ده یا په جیل کې نږدې کته دې ته نه کیږي نو په نیت سره یا په قول په وینا سره هم رجوع صحیح ده بس دغه خزه ده او قسم یې کړی زه ورته نه نږدې کېږم نو د قسم کفاره به ورکوي دویم صورت یې دا دی چې څومره هغه وخت یې ویلی او هغه ورتېر شي څلور میاشتې په دې باندې تېرې شولې او نزدېکت یې ورته ونه کړه نه په وینا باندې چې دا زما ښځه ده او نه یې ورسره په جما باندې نزدېکت یې ورته هم ونه کړه او په نیت او په اراده کې هم نشته دی نو طلاق باین واقع شول دا ښځه بې طلاقه شوله للذین یولون من نسائهم او دا حکم الله تعالی ځکه بیانوي چې په دې کې الله تعالی رد کوي په ایلا د جاهلیت والو باندې یو سړی خپل زنانه به بدی شوله نو دا غي سره به اله وکړه زه وتا ته نه نږدې کېږم او اله د جاهلیت دوه کاله وه نو دا قسم به وکړه زماري په الله تعالی قسمی خپل خزه ته ویل چې دوه کاله وزتا ته نه نږدې کېږم نو مقصد پغې کې سو خزه تنګولو بیا به ته رجوع کړل چې دوه کاله باندې دې شوله بیا به ته ته زما خزه یو څو ورځې به سره خې تیرې کړلې نو بیا به سره اله وکړل چې دوه کاله به ته نه نږدې کېږم نو نه به دغه خزه حقونه ادا کول او نه به هغې له او نه به هغې له طلاق ورکول چې هغه ازاده شي له بل چا سره نکاح وکړي نو الله تعالی په هغې باندې رد کوي چې داسې خبره صحیح نه ده او په ایلا کې دوه درې مقصدونه دي یو مقصد په ایلا کې دی چې ظلم د جاهلیت چې کوم هغه کې الله تعالی رد کوي دویم په دې څلورو میاشتو کې په دې کې تعدیب ورکول دی ښځې ته که د ښځې نقصانی او د ښځې بد اخلاقی وي د خاون حقونه نه ادا کوي نو څلور میاشتې چې د خاون جدا شي نو که پای کې څه انسانیتی او څه حیا پکې وي نو په دې باندې به پوه شي چې دا څلور میاشتې ران د خاون ولې خپو او دریم غرض په اله کې دا دی چې خاون هم سوچ او فکر وکړي او تعدی ونه کې په طلاق ورکولو کې ځکه چې څلور میاشتې او لس ورځې دوه میاشتې تیرې شي او دا ځان له لږ داسې لوښي وینځي او جامې ځان له وینځي او داسې غوجل له جارو کړي او لږ لږ دغه وکړي نو بیا ورته پته لګي چې لکه دا خو ګوره بغیر د ښځې نه هم ګزاره نه کیږي نو الله تبارک تعالی دا قرآن د دې لپاره رالیږلی چې دا معاشره په دې باندې سمه شي زنانه لم سوچ فکر په کار دی چې څلور میاشتې نه درې میاشتې تیرې شولې څلورمه شروع کیږي میاشت نو ته به دې باندې پوه شې که نه اوس په ځان کې اخلاق پیدا کا ځان کې حیا او عزت پیدا کړه خاون خدمت وکا او سړی لم لک په کار د جتادي سم د سونه کې بلکې لګ انتظار دیو کی یو میاش دوه دی ځان ته انتظار وکي څنګه زه گزاره کولای شم بغیر د خزنه کنه للذین یؤلون من نسائهم للذین د پار د ها کسان یؤلون چې ځان جد یؤلون من نسائهم چې په قسمونو سره ځان جدا کوي د خپل زنانو نه مفسرین لیکلی یبعدون من نسائهم ای من جماعهم مبصرین وای چې په قسمونو سره ځان جدا کې د خپل بوبیانو نه تربص اربعه اشهر انتظار دیو کې رسلور میاشتو نو فإن الله غفور الله تعالی بخنه کون کړي رحیم رحم کون کړي دا څلور میاشتې ما دغه خبره وکړه یو حکمت پکې دا دی چې زنانه لک سوچ او فکر وکړي او دویم دا خاون هم سوچ او فکر وکړي او د دې آیات په شرح کې امام قرطبي رحمت الله علیه لیکلی دا واقعا د عمر رضی الله تعالی عنہ عمر رضی الله تعالی عنہ کان یطوف لیلة بالمدینه فسمع امراه او عمر رضی الله تعالی عنہ با د شپې ګرځیدا د مدینه په کوڅو کې نو یو کور نه आवाज راته د یو زنانه عمر رضی الله تعالی عنہ هغه ته وکی خو دا چې دا سوی نو غزانه وګدا اشعار ویل دي نو بس دا خبره کړې ده چې زما خاور نشته لري په کور کې او که د الله تعالی نه یره نه وي نو زما نه بدکاري او بدعملي به شوي اشعار امام قرطبي رحمت الله علیه نقل کړي دي کله چې سار شو نو عمر رضی الله تعالی عنہ خلق راولې کوي زنانه حاضر کوي عدالت ته حاضر کوي کله چې زنانه راغله عمر رضی الله تعالی عنہ ته د پښتنه وکړه وی بیګه خو د ډېری بده بده خبرې کړې وی خاوند دی چرته دی اين زوجو کی خاوند دی چرته دی نو په قاله تغیو ته بعثت به ال العراقي ولی تا عراق ته نه دی لګره خو تا لګره په تشکیل باندې کنه jihad تری لګره نو ما دا خبره خامخه کولی نو عمر رضی الله تعالی عنہ بیا په زنانو په پیغام ورېګه و ډیر شه زنانه راجمع کړي د یوې وی زنانه نه پښتنه وکړه او دا یو ته وی چې ښځه د خپل خاوند نه بغیر څومره زندگی تیرولی شي څومره جداوالی تیرولی شي نو د ښځو مختلفې رایګانې وې خو بیا عمر رضی الله تعالی عنه د دې آیات نه استدلال ونیوه چې څلور میاشتې زنانه د خپل خاوند نه جدا وخت تیرولی شي نو بیا څلور میاشتې د مجاهدین لپاره مقرر کړي څلورو میاشتو نه به زیات تشکیل نه تیروي او خپلو ګورنرانو والیانو ته دا ویلي چې د کم مجاهدینو په تشکیل کې څلور میاشتې پوره کیږي بیا به کور ته رالیږي اگر که نور روایتونو دا معلومی په دې کې خامخا یو فیصله تعین د وخت نشته په تشکیل کې بعضې زنانه به داسې چې د خپل خاوند نه بغیر څلور میاشتې تېرولی شي بعضې به داسې څلور میاشتې به هم نشي تېرولی دوه میاشتې او میاشت به هم نشي تېرولی نو که هغه په هلاکت کې په زنا کې دغسې په بدپیلۍ او په بېحیایۍ کې واقع کېدله نو د هغې نه دې وله کم وخت مقرر کړلی شي یا په کور کې مشکلات زیات دي او بای زنانه داسې چې هغه یو کالم تیرولی شي دوه کالم تیرولی شي نو د هغې موقع مناسب کار دی وکړلی شي کله داسې زنانه به بغیر د خاون نه وخت تیرولی شي خو لیکن خاون یې نشي تیرولی هغه بیا په بېحیایۍ کې واقع کیږي او په ګناه کې واقع کیږي نو د هغې اندازه دې واخیستلی شي او دا چې کوم مسؤول نو هغه دا اندازه معلومولی شي په ان پاو په ان الله په ان پاو نو کدی رجوع کړه را وګرځیدل د خپل زنانو ته په ان الله غفور رحیم الله تعالی بخنه کون کې رحم کون کې و ان عظم الطلاق او کدی قص کړه او د طلاق عظم الطلاق طلاق اصل په عربی کې لکېږي عقد د نکاح پرانستل عقد د نکاح پرانیستل نکاح پرانیستل یې غوښتلی و په ان الله سمیع نو الله تعالی هر څه اوري عالم پوه دی څلور میاشتې تېرې شوې او د خاوند د خپلې ښځې ته ښځه ونه ویلله او ښځه هم چې هغه سمه نه شوله دغه بهرحال زه دغه ټکی به نه وایم ډیر خلک داسي که خاوني او که خزي خو خلک کام په پښتو کې یو مزل کوي دا متل کوي چې ډیر زیات یو څو قرآنی نو در سپیله کوي دا نه سمیږي نو هغه چې څومره سمې هغه بیا هم کږی زنانه دغه سې کږه ده هغه نه سمیږي په دې باندې پوه نه شوله چې څلور میاشتې زما سره خاون چره او وران دی رانږدې کیږي راته نه خبرې اترې راسه نه کوي او بیا هم هغه په خبره باندې پوه نه شي نو بیا خو طلاق خده او دغه سي دا سړی په دې باندې نه پوهیږي دلته کې زړه یو خړو د ځان سره خزه ته واپس خزه نه وای نو پرې د چې دغه سی یوازې نو ډیر جته خره ځان لري د جامع منځي خوراک دیم ځان په خپل تیاری نو الله تعالی وی که قصد طلاق یې کړی او نو بس بیا طلاق یې واقع شول تاسو تماویل طلاق بیان واقع کیږي خزه په دی باندې طلاق شوله خو په دې کې رد شو پر رسم د جاهلیت والو باندې جاهلیت والو به دوه کاله اله کوله یا خزه وینه و خوخه دو کاله به زتا ته نه نږدې کیږم په کور کې به وه د هغې حقونه وینه ادا کول چې لس ورځې به پاتې شي پنځلس ورځې وی ته خو زما ښځه بیا به یو څو ورځې وشولې بیا به حق شی و کم چې نه سمیږي حق قصه به بیا په دې باندې به زندگی تیروله نو الله تعالی وی داسې مه کوئ د ښځې د زنانه زندگی به هم نه تباه کې او خپله زندگی به هم نه تباه کې بس پاکه خبره وکړئ خبره خلاصه کړئ زندگی نه تیریږي نو بس طلاق ولور که خبره خلاصه شوله د غي زندگی ولې تبا کې خپل زندگی ولې تبا کې خو دا طلاق چې ابغض الموبحات دی ته ویل شو دی په حدیث کې د ټولو حلالو چیزونو کې د ټولو نه بدترین څه شی چې هغه طلاق دی و ان عزم الطلاق او کدی قص کړي او طلاق ورکولو په ان الله سميع نو الله تعالی هر څه اوري علیم پوی دی الله تعالی په هر څه باندې والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر مخکې و ان عزم الطلاق بیان شو که خواندانو قصد طلاق کړی نو خزه په خو طلاق شو لکن کله چې خزه طلاق شي نو داغه لپاره عدت پکار دی نو دې آیت کې الله تعالی مسله د عدت بیانې والمطلقات طلاق کړل شوی زنانه یتربصن بانفسهن انتظار وکي په خپل ځانونو باندې ثلاثه قروئن درې حیزونه یتربصن بانفسهن ثلاثه قروئن درې حیزونه درې بیماریانی به انتظار کوي په خپل ځان باندې بس دا عدت ده خو لیکي نه په دې کې شرطونه دي تخصیص په نور آیاتونو سره شوی دی اول دا درې حیضونه چې کله زنانه له طلاق ورکړلی شي نو دا د کمې زنانه عدت دی ده اول مدخول بها به وي خاون به سره نزدېکت کړی ځکه که غیر مدخول بها وه نو په سورې احزاب یو کم پنځوسم آیات کې د هغې عدت بیان شوی دی فما لکم من عد فما لکم علیهن من عدة تعتدونها کې اسی په نکاح سره شوی ده نزدېکت سره نه دی شوی واده نه دی شوی جماع سره نه دی شوی نو د هغې عدت بیا نشته دی طلاق یې ورکړل بس د بل چا سره نکاح کولی شي دویمه خبره غیر حامله وي که یو زنانه له چا طلاق ورکړل خاونه له طلاق ورکړل هغه حامله ده نو د هغې عدت وضع د حمل ده سوره طلاق کې وراشي څلور څلور نمبر آیات کې اولات الاحمال اجلهن ایزان حملهن بس چې کله بچی پیدا شو ورستو به یو روایت راځي په حدیث کې راځي یو زنانه راغله نبی صلی الله علیه وسلم ته او داغي څلور می د پنځلس ورځې کې څوی شوی وزه د حمل یې وشوله بس نبی علیه الصلاۃ والسلام ته تر نکاح بل چا سره کولی شي هغې خاونو پات شوی دریم شرط ور ده چې حایزه بوي یعنی داس زنانه بوي چې داغي حیز برازي کنا بالغه ده یا عایسه ده بالکل بډای ده او خاون هغه له طلاق ورکی نو داغي خو بیماری راځي نه نو په عدتهن ثلاثه اشهرین سورې طلاق ته لورم آیت کې براشي داغي درې میاشتې چې به تیرې شي بس داغي عدت پوره شو بل آزاد بوي که وینځه ښځه وه نن سبا خو وینځې نشته دی الله تعالی دې هغه دور بیا هم راولي نو د وینځې عدت دوه حیضونه دي او هغه په حدیث سره ثابت دي نو دې ځای کې د مطلقاتو نه مراد دغه دي والمطلقاتو طلاق کړی شوې زنانه چې خاونو سره نزدېکت کړی او دویم حمل یې نه وي او بل آیسه نه نابالغه نه یتربص نه به انفسهن نه انتظار به کوي په خپلو ځانونو باندې انتظار څه معنی ده یعنی د بل چا سره به نکاح نشي کولی ثلاثه قروء درې حیضونه درې بیماریانې ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن او حلال نه دی دیو لپاره ای یکتمنا چې پس چې پټو ساتي ما خلق الله فی ارحامهن هغه څه چې پیدا کړی وي الله تعالی دی په بجدانو کې یعنی حیز دی او یا ولد دی بچی دی هغه دی پټی نه ډېرې زنانه داسي چې هغه خپل حمل پټی د پټو اغراضو لپاره نو الله تعالی دغه دی نه کوي او خواندان د دې احق ډیر جت حقدار دی بردهن په واپس کولو دغه زنانو باندې پی ذالک په مدته د عدت کې ان ارادو اصلاح که غواړي دی اصلاح لره دا دریمه جمله الله تعالی په دې کې بیانې یا په دې کې مصلحت د عدت الله تعالی بیانې د عدت د سره پاره دی د ترغیب د خاوند لپاره چې کېدې شي یو وخت کې خاوند ته غوسه شوی بیا په ورستو خپي خو الله تعالی وایي نو په دغه موده د عدت کې زنانه خپل خا د خاون خپل زنانه ته واپس رجوع کولای شي احق بردهن فی ذالک فی ذالک ذالک کې اشاره ده په دغه موده د عدت کې او کله چې دا موده د عدت تیر شي نو بیا ته رجوع نشي کولای ان ارادو اصلاح ان ارادو اصلاح سره دیر پر ویل دی چې که رجوع خاون خزه ته د دیر پر کوي چې بیا سره غ ظلم زیاته کوي نه الله تعالی دا غیر پر ته رجوع مکو بلکې د دیر پر چې دا غي حقونه و ادا کوي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولهن او د پاره د زنانو مثل الذي پشان دغه حقونه باندې دی علیهن چې لازم دی پر زنانو باندې د خپل خوندانو بالمعروف بالمعروف په شرعي طریقه باندې په خې طریقه باندې په دې جمله کې الله تعالی د خځې او د خاون حقونه په یو بل باندې بیان کړی دي ولهن د زنانو د پاره مثل الذي په شان د هغه حقونه باندې دی علیهن چې لازم دی پر زنانو باندې د خوندانو لپاره بالمعروف بالمعروف په شرعي طریقه باندې د دې مقصد دا دی لکه سرنګ چې د خاون حق دی په زنانه باندې نو دغه سي د زنانه حق هم شته په نارینه باندې نو د یو بل د حقونو لحاظ دیو ساتي زندگی به خطرېږي جابر رضی الله تعالی عنہ وی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم تقریر کاو خطبه ویله حجۃ الوداع په موقع باندې نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل فتقوا الله فی نسائک په نساء د الله تعالی نه ویریږي د زنانو په واره کې ځکه تاسو له چې دا حلالي شوي دي نو دا د الله تعالی په نوم باندې د الله تعالی په کلمه باندې دي مؤمنه مسلمانه ده نکاح شرعیه وتړلی شو ولکم علیهن د نارینهو په زنانو باندې حق دارې چې خپل بسترې ته او خپل کور ته هغه څوک به نه راغواړي چې د خاون بدی شي او که د خاون خلاف کوي نو بیا الله د الله تعالی پیغمبر ویل پدریبوهن نظر بن غیر مبرحین سزا او تور کوي خو لاس او خپې به نه ماتوي په بیلچو په لور باندې به نه وهي په ډانګي باندې به نه وهي رسو براشي ان شاء الله تفصیل براشي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی مراد درینه وهل تی مراد دی لیکن مسواک دی یا د مسواک امره وړو کې لرګی دی پاغي باندې وه یا سپیړه ده یا ولې یو سوک ورکه خیر دی خو اوس ډانګي پسې راغیستله دغه صحیح نه دي چې هډوکی یې مات کې او یا نور بدن یې داسې کې چې هغه قبیح شي هغه بد شي او بیا د الله تعالی پیغمبر ولهن رزقهن و کسوتهن زنانه چې واده کې نو اول په ځان دې ته تیار کا ډوډۍ بوله پیدا کې خوراک بوله پیدا کې و کسوتهن جامې بوله پیدا کې بالمعروف د عرف مطابق بالمعروف د عرف مطابق دغه سي د شریعت مطابق خپل وسه ته وګوري د وسنه وزیات زنانم نه غواړي او په وس کې وسره ته چل ولم نه کې خیر سر روپۍ شتره زنانه کپړې دي نشتره کپړې ولا واخله او ټول عمر به پیدا نه چې بس ټول ټول عمر له یو دغه راوړي خه خرچاو په غیبن کې ول د خوستا زنانه ده کن صحیح حدیث سره مسلم او حدیث کې راځي یو صحابي ویل ای د الله تعالی پیغمبر ما حق زوجتی احدنا د زنانه حق په موږ باندې څه دی نو نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې ته به خوراک هغې ته ورکې اذا طعمت کله چې ته خوراک کین هغې له هم خوراک ورکوه خو عام په معاشره کې داسې د زنانه د زنانه او خوراک بیکاره ځان له نارینه ښځان موړ کی زنانه له څه پاتې شي په شر کې یا خپې پاتې شي یا سر پاتې شي یا څنګونه وزرې پاتې شي نو زنانه چې ځان لنګولې په خوي نو اول ته پتون خوري او کنه دا خود سینه ده چې ته خوراک کینو دغه زنانم په دې کې حق ده وتکسوها اذا اذا تسیتا او کله چې ته ځان له کپړې جوړې نو خپل زنانه لم کپړې جوړې کا ځان له کپړې جوړې نو درې زنانه ر باندې هم دا حق ده ځان لري بوټان واغسله نو زنانه لم بوټان واخله کا اغیلم پیزار واخله هغه هم خوشاله شي او بل د الله تعالی پیغمبر ویل ولا تضرب الوجه او وجهه ته زنانه مخ بنه وهي سپېړه چې ول ورکې نو په مخ باندې مې نه وهي په ملا باندې ووهه او بل ځای باندې ووهه خو لیکن مخ به ول نه وهي د الله تعالی پیغمبر ولا تق ولا ت ولا تقبح او قبیح الفاظ قبیح ویناګانې باغې ته نه کې بدر دی بوته نه وي او چې پرې دین په خپل کور کې پرې ابن کثیر رحمت الله علیه دغه حدیث نقل کړی نو د زنانه حقونه دی په خاون باندې د زنانه حق دا هم دی امام قرطبی رحمت الله علیه د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت نقل کړی دی وای دا هم د خزي حق دی په ما باندې چې زنانه خاوند د خپل زنانه غواړي چې ما ته ځان خیسته که عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وای دا خبره کې هم شته ده چې او ای زبا ځان خپل زنانه ته داسې خیسته کومه لکه چې هغه ماته ځان خیسته کوي حسن معاشرت دی ته ویل کی خ زندگی د خپل زنانه سره تیرول خو لیکن بیا په زنانه باندې د خاون تابعداري دا ضروری ده او دا لازمی ده حدیث کې راځي دا یو دو حدیث به وایو دا قرآن دا درس دی لپاره کو چې ستاسو اصلاح وشي د مؤمنانو مسلمانانو اصلاح په دې باندې وشي نبی علیه السلام ته یو او سړی راغی او خپل لور یې ځان سره راوستله نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویې خیر به خو یي وې څه خبره ده وې د الله تعالی پیغمبره دا زما لور ده عاقله بالغه ده او دا نکاح نه کوي د نکاح نه انکار کوي چې زه نکاح نه کوم د الله تعالی پیغمبره دې ته څه څه نصیحت وکړه او څه بیان ورته وکړه چې دا نکاح وکړي دی کې به خیر نو هغه زنانه دا ویلله نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل ای د الله تعالی پیغمبره زه به تر هغې پورې نکاح نه کوم څو پورې چې د خاون حق تا نه بیان کړی چې د خاون حق سره که زه به په دې باندې ځان وتلم چې زه د خاون حق ادا کولی شم که نه شم ادا کولی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغې ته ډېرې زیاتې عجیبه خبرې وکړلې او په هغه حدیث کې د خاون د حق بیان شوی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته فرمایل وای د خاون دومره زیات حق دی دومره زیات حق دی د خاون که خاون مریض شي او د خاون د داسې چې وینې زوی د هغه بدن نه راوځي وینې زوی او تا هغه وسټې نو بیا هم تر خپل خاون حق نشي ادا کولی او بل او ته نبی رسول الله سلام دا خبره وکړه نبی رسول الله سلام ته دا ویل چې د پوزې نه ګندګي راوځي هغه ته وسټي بیا هم حق نشي ادا کولی وې دا الله تعالی پیغمبره بس د نکاح نه کوم دا زه نشم کولی حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې کومه زنانه اوپات شي وزوجها عنها راضین او خاونه ته خوشاله د هغې حقونه ادا کړي د هغې خبره یې منلې نو دخلت الجنه دغه به جنت ته لاړی شي بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زنانا اذا صلت خمسها کله چې پنځه وخت مونږ کوي په پابندۍ سره و صامت شهرها او د رمضان مبارک روجي ونیسي و حفظت فرجها او د خپل ځان حفاظت وکي و اطاعت بعلها او د خپل خاوند تابعداري وکي نو قیامت په ورځ باندې وته الله تعالی اختیار وکړي چې د کمې دروازې د جنت باندې ته داخليږي نو داخل شه په کمې دروازې د جنت چې ورننه وځي جنت ته ورننه وځه ورشه ته او دومره په روایتو کې راغلي دي د الله تعالی پیغمبر وای که چرته په انسانانو کې چاته د سجدې کولو اجازت وي نو زنانه ته دا اجازت شوی وي چې تاسو خپل خاوندانو ته سجدي کوئ خو لیکن دا جایز نه دی دا الله تعالی پیغمبر وای که خاون خپل خدي ته وای چې دا یو غر درې بل درې بل غر ته منتقل کا جبل احمر راغله د په روایتو کې درې سور غر نه دا خاورې وړه د تور غر ته او د تور غر نه راوړه سپین غر ته نو کان لها ان تفعل د خاون په بیام دومره حق دی چې دا کار دی شروع کی دا یو غر دی د یو ځای نه بل ځای ته ویسی دا دومره زیات حق دی د خاون او کم خزه چې خپل خاون خبره نه مني په هغې باندې لعنت د الله تعالی لعنت د ملایکو پی تر دې پورې چې څو پورې دې خپل خاون راضي کړی نه او په یو روایت کې راغلی دی چې په انه جنت کې و نارو کې خاون دا د ښځې لپاره جنت هم دی او جهنم هم دی که د خپل خاون تابعداري وکړله په شرعي امورو کې په دیني امورو کې د دې تابعداري وکړله او عام په دنیوي کارونو کې خو لیکې نه چې د دین نه خلاف نه د شریعت نه خلاف نه نو دا خاون د دې لپاره جنت دی الله تعالی به د خپل خاوند د تابعداري په وجه باندې د خدمت په وجه باندې به الله تعالی جنت ته داخله کی او که چرته د دې خپل خاوند تابعداري ونه کړله او خبره یې وله ونه منله نو دا د دې لپاره جهنم شو د دې په وجه باندې به جهنم ته لاړ شي بیا هم داسې په کار ده ژوند زندگی د ښځې او د خاوند الله تعالی ته هغه علم دی د چا سره شل کاله د چا سره دېرش کاله څلوېښت پنځوس کاله نو په کار داره چې یو بل ته معافي وکړي دا خاوندان چې دي دا هم داسې ښه سړي دومره نه دي چې الله او د الله تعالی پیغمبر چې کم حقونه د زنانه واجب کړي دي په ده باندې نو کمې او زیاتې په خاوندانو کې هم شته دی اوس دا خو هم یو څه سړیتوب نه دی څه انسانیت نه دی چې معمولي د زنانه نه مثلا اوس روژه را روانه ده په نګولي کې مالګه کمر یا لږه زیاته شوې ده خو هغه مؤمنه مسلمانه روژه نیولې ده تام نیولې ده او اوس پته ما خمر او ګرځي معمولی د ډوډۍ ټیم دی تا ته ویل چې پوره په 12 بجې به ډوډۍ خورم 2 منټه یې ساره شوله او ورځې بس پغه باندې راوګرځي دام څه انسانیت او څه سړیتوب نه دی دا الله تبارک تعالی پیغمبر دا ویلي دي چې ذلیل سړی رزیل سړی چې دا په خپل خزه باندې غالیبي او کریم او عزتمن سړی پغه به خزه زوره وري خو خود لهم بیا په کار دي چې هغه هم لږ انسانیت په ځان کې پیدا کړي او د خپل خاوند تابعداري وکړي د هغې پوره لحاظ وکړي د هغې د حقونو نو دا زندگی به ښه تېره شي او که داسې نه نو زندگی به تېره شي خو دغې ته بیا د سپو زندگی وایي هغې ته بیا د انسانانو زندگی نه وایي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف او خاوند ته په عربی کې بعل ویل شوی دی زوج ته ویل شوی مخکې به الله تعالی ته بعل وایي او بعولتهن بعل په عربی کې اوچتوالی ته وایي نو خاون اوچتی په خزه باندې نو خزه خزه او خاون خاونی سړی سړی او خزه خزه نو چې یو بل حقونه او پیجنی او پاغه باندې ته په پوره طریقې باندې په خې طریقې باندې عمل وکي خاون خپل حقونه ادا کړي د زنانه او دغه سي زنانه خپل حقونه ادا کړي چې کم خاون حقونه لري پاغه باندې نو په دې باندې به ژوندۍ ډېر زیاته په خې طریقې باندې تیر شي وس الله تعالی یو خبره کړی دا زنانه دی پاغه باندې خپه کیږي نه وللرجال علیهن درجه او د نارینه او د پاره علیهن په زنانه باندې درجه او چته درجه ده د زنانه درجه په شریعت کې دا د نارینه او زیاتره بس الله تعالی دا داسې پیدا کړی دی الله تعالی دا فیصله کړی ده په دې فیصله باندې راضی کېدل پکار دی او دا ولی ځکه یو د نارینه عقل کامل دی پوره دی او دغه سي په میراث کې ردی حق زیات دی قضا او شهادت دا نارینه کولای شي زنانه نشي کولای وړه امامتی ده یا لوی امامتی ده دا نارینه کولای شي زنانه نشي کولای بل دا ورسته ورازي و بما ان پقوم اموالهم نارینه ګټه کوي او زنانه په کور کې نسره هغه هغه سټي او خاونه چیرې ګټي نو دیو جنا د خاون بل حق مہر دا خاونه دا کوي خزه خونه دا کوي د زنانه د زنانه حفاظت د کور هغه چې کوي هغه خاون کوي جنگونه سړی کولای شي جنگونه خزه نه کوي یو د د کاپیرو سره د غټ جنگونه دي نور خو جنگونه خو خزي زیات کوي په کور کې او د گاون سره خو زیات جنگونه خزي کوي خو دغه جنگونه تنه نه مراد ولر رجال علیهن درجه او دغه جنگونه چې کوي نو په صحیح حدیث کې راغلي دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو صحابي تذکرہ وکړه وې دا الله تعالی پیغمبر پلانې پلانې خزه د خلق ډیر زیات یادای چې داغه منځونه ډیر زیات دي صدقې هم ډیر زیاتې دي او دغسې روژې هم ډیر زیاتې نسی ډیره زیاته نیکه ده خو لیکن د هغې نه ګاونډیان د هغې نه خفه دي په ژبه باندې تکلیف ورکوي خپلو ګاونډیانو ته نبی علیه صلات وسلام فرمایل هی په نار دغه جهنمۍ ښځه د الله تعالی پیغمبر پلانې زنانه خلک یادوي چې صرف پر پر مونځ کوي نور نفلونه په تهجدو کې دله نه ده او نه چې د روجې نه سینه پلی دغه سي صدقې او غیره چې ورکي نو په حدیث کې دا راغلي دي د پنیر سره ټوکړې ورکي په صدقه کې یعنی لږ یو معمولی شی ورکي په صدقه کې نو د الله خلی کې دومره دا چې گاونډیان دغه نه خوشاله دي د گاونډانو د گاونډیانو سره ډیر ښه ژوندۍ تیری نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل هی په جنته دغه زنانه جنتی ده او دغه به جنت ته دي ولرجال علیهن درجه او د د پاره د نارینه او علیهن په زنانه باندې درجه او چت درجه ده والله عزیز الله تعالی زور اور ذات دی دا په اخر کې دمکی ده الله تعالی طرف نه که چا د خپل زنانه سره ظلم زیاتی او که او دا دا سیم دار پردی خور لور ده کنه او ظلم زیاتی او سره کوي که چا د چا د خور او د لور سره ظلم زیاتی او که که الله تعالی دله خور لور ورکړله او دا واده شول نو بیا به سره بلم ظلم کوي والله عزیز اکثر خلک وایي وای زه به داسې وهم داسې بر سره وکم زمانه وستا څوک ته پوسو کی الله تعالی وای عزیز زه زورور یم دا ته پوس ور نبی زه وکم چې تر دې زنانه سره دې ظلم زیاتې ولې کړ بیا ظلم زیاتې اکثر په دې کې هم کېږي د چا دو زنانه یا د دوه نه زیاتې زنانه دی د یو نارینه لپاره د سلورو پورې زنانه نکاحونه کول د شرعن جایز دي بیا د هغې سره ظلم زیاتې کوي په حدیث کې راغلی دی چې د چا دوه زنانه او ظلم زیاته کې د هغې په منځ کې انصاف نه کوي نو د قیامت په ورځ باندې به د ده دا وشقه ساقطون دا یو طرف به فالج وهلی ولې چې دوه زنانه دي خدا خاون نیم دی کنه نیم د ویلې نیم د بلې دی نو دا غوی حق ادا کړو دا یو طرف به په قیامت کې روغي دا غبلی حق پورا نه دی ادا کړي نو هو پالج وهلی والله عزیز الله تعالی زور اور دی الله تعالی زبر نه تاسو کما او حکیم زنانه د اعتراض نه کوي چې مونږ له په میراث کې کما دغه را کړی دا بیا د خاوند درجه ولې را باندې زیاته ده الله وی حکیم زما په ټولو کارونو کې حکمتونه دي بس زه په دې باندې الله تعالی ډیر خپویږم ستا حقونه چې کم دي تا ته مې واضح کړی دي د الله تعالی پیغمبر ما بیان کړی دي خو لیکن د نارینه او حق زیات دی باندې والله عزیز حکیم الله تعالی زور اور دې حکمتونه والده